په عنوان کې چند مباحث یا مبحوثات ئي، ربطي، اعرابي، معناوي، بیا خلاصوي. ربط خو بیان دی، هر کله چې مصنف د شروط الصلاة نه فارغ شو، چې هغه طهارت او دغه نور ملایمات او نو اوس يې د صلات په مباحثو شروع کړه او صلات يې مخکې کړ د زکات او د صوم نه ځکه بنی الاسلام علی خمس اول ایمانیات دی وی صلات دی د دې وجنه دای مخکې کو صلات ته پس راغی مصطلح معنا د صلات خو بینه ده ارکان مخصوصه لغوی معنا د یا مشتق ده د صلات نه په معنا د دعا اڅو کوئی صلات په معنا د رحمت ده څوک وی صلات په معنی د عطیی دی دا هم د الله نه په طرف نه یو عطیه ده یو انعام دی څوک د صلیت العود نه دی کله چې لرګې سید کړی شي مون چې هم تنها تنهان الفحشاء والمنکر څوک وای دا د مصلی نه دی فرس مصلی هغه ته وای چې په مرتبه ثانی د مجلی کې وی اوله مرتبه د مجلی دا او پسې مرتبه د مصلی دا سو کوئی د سلامین نه دی سلامین الیتینو کې وروسته رګونه یا اډوکی مصلی چې کله رکوع سجدي ته نقل حرکت کوي دا غاډو کو سره حرکت کوي په ادنی مناسبت معنی لغوی باندی اکتفا پکار ده ځکه دا تعارفی اخذ دی تعارفی اخذ کی دومره اهتمام نه دی خلاصه به اعتبار حدیث او به اعتبار ابواب والمسائل مجموعه احادیث په دې کې یو سل ولس دي په دې کې موصول یو اته دي معلق شپږ دي شتي ټول مقررات یو کم اوی دي غیر مقرر اته څلور دي دا د امام مسلم موافقات په یو سل سلور کې دي انفرادي د بخاري ديارلسدي آثار موقوفه دري دي اما ابواب او مسائل ابواب په دې کې 41 دي او مسائل مهمه مواقیت الصلاه او د دې اهتمام اول کی دویم کی دریم کی څلورم کی مسلسل به راځی زجر په اضاعت او صلات باندې ان وخت ها چې د وخت نه سره رسته کوي وم باب تفصیل په وخت ظهر کې نهم لسم یو لسم تفصیل په عصر کې او فضل فضیلت د عصر دیارلسم، شپاړسم، ګناه د هغه چا چې صلات عصر ته نه فوت شي یا یې پریږدي څوارلسم، پنځلسم، ادراک د عصر په ادراک د رکعت ولسم، تفصیل د وقت المغرب اتلسم، تفصیل د وقت صلاة الفجر شپږیشتم اوویشتم په ادراک د فجر په ادراک د رکعات اته څلېخ اتیشتم دی اته سره خانه ادراک د صلات برکاتین یو کم دیر شو مسله صلات بعد الفجر تیس نمبر باب کی رجی تفصیل په اوقات مکروه کې یو دیش بده شو حکم د هغه چا چا چه د دې نه مونږ يير وي اووه دېرش، ترتيب د فوائتو اته دېرش، مسله د ثمر قصي خبرې بعد رشه يو کم څلېښت، څلېښت، يو څلېښت. په دې کې باب بلا رقم نشته دی ليس فيه باب رقم بدون ترجمه او په دې کې خلاصيات شته دی مواقع جمع دی میقات ده میقات اصل میوقاتو او ساکت ما قبل المقصور او په ایمان بدل شو هر هغه شی چې دا حس انتهای پیدا متعین وي هغه ته موقت وي شاه ولي الله فرمايي، يهود او نصارا، مجوس، دوی به هم مونځ کاوه، ليکن هغوی تغيير، تحريف، کړی دی، د ليلة المعراج نه مخکې دوه مونځونه او قبل طلوع الشمس او قبل غروبها. اما تفصیلي ثبوت چې دی د لیلة المعراج نه راغلی دی تعین د اوقاتو په کتاب الله دی په سنت رسول دی په اجماع د امت دی ساعت په نصف اول کې دی او ظهر او عصر په نصف ساخر کې دی او دا نور په ظلفم من الليل کې راځي ظلف به جمع کړی دا تارتن متارتن کله یو تیمی کله ورځې دی کله لنډي شپې دی کله لنډي دویم آیات په تعین د اوقاتو کې کتاب الله کې اقیم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر سورة اسراء 78 کې ومن اللیل فسبح وادبار سجود سورة قاف سورة قمایت کې راځي کتاب الله به په تعین د اوقات کې په عرض باندې کفا کړی دا د خلکو ته تعین دا خوا ته معروف وو البته سنت رسول کې صلی الله علیه وسلم تعین د اوقاتو شوه دی هم په امامت د جبرائیل باندې هم په امامت د محمد اسلام باندې هم په اقوال د پیغمبر اسلام باندې هم په تفاهم العرب باندې او د دغه اوقاتو اهتمام لازمي ضروری دی څه خبرې وه زه د مخکې نه مې دا عادت دی چې زه داسې سبق وایم چې طالبان یې یاد کړي تاسو زما نه مخکې لاړ شئ ته کتابي ته کښېنئ بیا اودس هم نه کوئ ناشتې ناشتې چې بل استاد سبق ته راشي منډې کې څه کوي اودس کومه او د مخکې نه اودس هم نه کوي او په ما باندې زه چې اوس بوجه لا اوس پړم نو داسې ځای کېږي نو امامت جبريل حدیث دی که نه ته چې نه ختمېږي زه څه وکړم ما څه زور خو نه دی امیر صاحب څه حال دی مامورین خبره منی کو نه منی پوره نه منی ها